يفهم اشتراط الطهارة عند لبس الخفين ځينې دا معلومات وايي چې لبس الخفين په وخت باندې اشتراط شي طهارت ته يعني طهارت ورسره سره شرط ده هسې تاسو په دې خبرې پوه شئ نو اصرف خو دا دی علت رکن او شرط معلومولو کې چې صفا هغه احادیثو نه صفا هغه ایت نه پته لګي چې دا رکن ده دا علت ده دا شرط ده او دویم نمبر کې درجه رسوا ده کله وخت به داسې وي چې یو حکم به کثیر وي په وجود دی یعنی یو حکم وجود به عند وجود شی وي چې هغه شی موجود وي بیا به دی موجود وي او عدم به عند عدمه وي چې هغه شی نه وي بیا به دی نه وي نو اوس چې دا پته ولګي چې نفي وجود هغه عربو سره يو مکالمه کوي نو هغه موضوعات لغت عربيه عند ممارسه العرب هغه به د ده په ذهن ته دغسې رادرومي که نه واذا ضربتم في الارض دا وايي نو ده به هغه ضرب معنی في الارض دا ټولې معنی به دغسې ذهن ته ورو ورو څه کېږي ارتويي نو دک شان کله يوه شي سره مقصد دا دی چې بل شی داسې ذهن ته ارتويږي ورو ورو نو پته لګیږی چی دا ورپاره یا علت ته یا شرط ته یا څه شی ده مقصد دا ده چی رکن ده چی یو شی سره بل شی داسی ضروری وی چی داسی ذهن ته ورسره راځی نو دا یاسی یو مثال درکړی لکه هلته تا ذهن ته ورو ورو هغه معانی یا دا شیونه څه کیږی ورتیریږی نو دارنګه چی یو شی سره بل شی داسی ملازمه غوندی وی معلومیږی به چی دا یا علت ده یا رکن ده یا څه شی ده شرط ده وانما میزانه نفس تلک المعرفه جدا سوونه چی دی رکوع سجدو سجود چی کوم دا څه شی دی دا ارکان دی او دفع الرجز دا څه شی ده مثال په طور باندی دا شرط ده وان شئت الحق فهذا هو المعتمد فی معرفة الاوصاف النفسیه مطلقا او که ته وایی چی حق غواړی نو دا هغه معتمد فهذا هو المعتمد فی معرفة الاوصاف النفسیه مطلقا دا هغه معتمد شی ده په معرفت چی هغه اوصاف نفسیه وکړي مطلقا نو خود به خود مقصد دا دی چی دا پته لکه اوس مثال د بل هغه ته وګوره دی کی به یې وضاحت کړي فاذا رأینا الناس یجمعون الخشب مثال په طور باندی موږ خلق ووینو چی هغه خشب را جمع کړي ویصنعون منه شیئا یجلس علیه او هغه نه بیا یو شی جوړ کړي چی په هغه باندی کیني ویسمونه السریر او دې نه بیا څه کوي دې ته بیا نام سریر کیږي. نو ته رشتې وایه نزانا من ذالک اوصافه النفسیه نو دې نه مونږ ددې هغه اوصاف نفسیه هغه مونږ ورمنتزع کړو که نه ورمنتزع کړي یې مثال خلک لرګي راوړي او داسې یو شی ورنه جوړ کړي چې بیا په هغه باندې څه کیږي کیني او هغه ته سریر وایي نو چې د سریر څه شی ته اړوې په پوه شوې نو ته هغه دې نه هغه او تاسې نفسیه دې ډېر منتزع کړی که نه چې داسې به وي او داسې به وي او داسې سړی پکې نه دا ټول مې منتزع کړی نو دارنګې مقصد چې سورات ذکر شي او دې نه چې کوم هغه شیونه تر منتزع کړی په پوه شوې او زر دې ذهن ته ځیني معلومېږي چې دا به رکن یا شرط یا علت وي نو هر واري چې سارې مونږ موندلی ده نو لمانځه کې یې رکوع کړی ده سجده یې کړې ده او قیام او قرات ده او پته او دفع دې رجز ده دا معلومه شوه چې څه شرایط دي څه ارکان دي او څه به څه وي کله به تا ته یې وشي علت پته نه لګي ها بیا به داسې چل وشي چې هغه علتونه به روباسې ټول بیا چې روباسې بیا به هغې کې ته ځان پرتال وکړې دې حاصله خلاصه دې صبر حذف دا ده چې یو شي حکم یو حکم ده هغه ته معلومول غواړي چې یاره دې علت څه شي نو اوس به دې هغې اوصاف سره ټول اوصاف سره جمع کړي بیا به په ايري کې څه جانچ پړتال وکړي چې ياره دې حکم سره کوم يو وصف په دې سلسله مناسب ده نو چې کوم مناسب يا بر واخلي هغه څه علت هغه نور به پکې وغورځوي لکه مثال په طور باندې هسې مثال درته کوم قطع نظر دې دې نه چې علت صفا راغلی ده په حديث کې چې کل مسکر حرام چې اسکار څه شی ده حرمت کې پاره علت ته چته نظر دیږې نه اسې اوس په شرابو کې ته سفا سبا دا خبره معلومای چې یاره د شراب ولې ناروا دي او نور شربت څښل چې دي ولې روا دي اوس به د دې شرابو ټول اوصاف چې زه ورته په ذهن کې راځيني هغه به تر جمع کې چې یاره دا خو سیال دي او سور غوندې یا ژیړ غوندې رنګ وي او داسې نامونه غوندې بویې کوي او داسې وي او داسې وي نو د سیالوالی خو حرمت پې په راغی نه ده ځکه چې سیالې خو اوبه دي د سور غوندې والی دا خو علت نه ده هغه دې پاره ځکه چې وو هغه خو مقصد دا دی چې د شربت د نور شین غا دا خو بیا ټول ټیک دي اخیر دې مقصد دا ځان پړتال په هغه اوصافو کې وکړو نو چې په هغه اوصافو کې ځان پړتال وکړې نو تا ته به خود به خود پته ولګېږي چې کوم یو مناسبت دي حکم د حرمت سره لري او اخر کې دې ته ورسیدلې چې دا حرمت سره چې هغه مناسبت لري هغه څه ده پکې ته هغه اسکار ده هغه څوک ته اسکار ده نو کله به داسې جان سپر تال سره ته دې اوسې علت یا شرط یا داسې نه چې کولای شې معلوموله چې داسې جان سپر تال به وکړې هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص دا مسئله ده نو دا خو دا دې هر سړی نه وايي، لطيف الذهن سړی دې وايي، مستقيم الفهم سړی دې وايي او مقصد دا دی چې راسخ راسخ سړی وي په خپل دين کې هغه سړی دې مقصد دا دی چې د مقاصدو د سرايو نه دې څه کوي بحث کوي. واما معرفة المقاصد التي بني عليها الاحکام فعلم دقيق دا يو علم دقيق ته لا يخوض فيه الا من لطف ذهنه خوض دې نه کوي په دې کښې مګر هغه سړی دې کوي چې ذهن يې لطيف وي واستقام فهمه او فهم يې مستقيم وي داسې نه چې ودلي يار پکښې تا نه نه هغه دې نه وايي وكان فقهاء الصحابه تلقت اصول الطاعات والاحکام من المشهورات اوس فقهاء صحابه کرام چې وو فقهاء صحابه کرام هغه ته دا ضرورت نه وو فقهاء صحابه کرام چې وو هغه دي دي احکامات شرعیه وو چې کوم مقاصد دي په هغه باندې پوهیدل او هغه مقصد دا دی چې د اصول دي طاعاتو او دي احکامو دو قضایاو مشهوره ونه راخیستي وو ځکه چې د قرآن کریم او احادیث خو د دو په لغت کې وو او قرآنی احکامات او د احادیثو چې کوم احکامات وو دا خو د دو رسم و رواج او د دو معاصرې مطابق وو لهذا دې وجوهاتو په بنا باندې ایره ته به اصول د طاعاتو او د آثامو پته چې کېدله هغه به لګېدله هغه به ورته لګېدله وکان فقهاء الصحابه لکه مثالونه سره پیش کوم وکان فقهاء الصحابه تلقت اصول الطاعات والآثام من المشهورات دو اخذ کړي وو د اصول د طاعات او آثامو د قضایاو مشهوراو نه التي هغه اجمع عليها الامم الموجوده يومئذ چا ټولو امم موجوده وو چا په هغ وخت کي څوره امم موجوده وو ټولو په هغه باندي مشهور قضاياو او ټولو منل لکه مشرکين دي عرب وو په هغ وخت کي يهود وو نصارا وو فلم تکن لهم حاجة الي معرفة لنياتها نو دوي ته د دي حاجت نه وو چي د دي حکم لين څه ده او د دي بل حکم لين څه ده دوي ته د دي خبري ضرورت نه وو ځکه چي قرآن کريم او حديث دا د دوي په لهجه نازل سوي وو. او هغه دو به د اصول د طاعات او د آثامو د ګناهونو اصول او مقصد د عباداتو اصول دا به د هغه قضایاو مشهوراو نه چه ټولو خواته به مسلمې وي په هغه دور کښې هغه نه به یې راخص کول ولا البحث عما يتعلق بها او نه دوی ته د دې ملياتو او د اسرارو د دين ضرورت وو چه دوی دې نه څه وکړي بحث وکړي دوی دې نه څه وکړي بحث وکړي او بلکل تاسو دې یو مثال ورکوي او تاسو دی چی ګوره یو ځنی کسان دی یو حکیم سره شپی او ورځ ناست او خو زیرک هم دی او د ایغ حکیم په احوالو باندی څه ده نظر هم ده چی آ څه کوی ایغه ته دو ګوری هم نو دوی ته به خود به خود پته نه لګیږی چی دا دوی مضره ده او دا څه شی ده مفیده ده او دا فلانی شی دی پاره ده او دا فلانی شی دی پاره ده ولی د ډاکټرانو سره کین تیر قسم ډاکټر نو ئې ته د احکاماتو د اسلامیه ؤ ډیر ضرورت نه ؤ چی د ئې دو د ئې علمیاتو نه او د ئې نه څه وکی بحث وکی ئې ته دغسی هغه په خپل فطرت سلیمه سره دغه سره د یو حکم مصلحت او د بل شی هغه مضرت دغو شیونو پته به څه کیدله لګیدله لکه اوس درته وایم کنه چی ګوره ولی چی پته نه ورته لګیدله ته خپله سوچ وکړه او هغه چی کوم دی یو کس ټیک شو فرض لمونځ ئې وکړو ځکه چې په دې کې ډېر سخت الفاظ راغلي دي چې دا تاسو غسل کوه داسې نو ایسته خو مقصد دا دی چې هغه خو حضور صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی و ټوله حالت او واقعه ورته معلومه وه نو هغه لین دې حکم باندې چې خبر و هغه ته د لین بل لین ضرورت نه و هغه خو په هغه حالت کې واقعې باندې خبر و لین خو به تا ما په انګلیسي کې چې کوم معلومه چې حالت کې واقعې باندې خبر نه وي نو یې ورته ویل چې نه دا ضروري نه و دا اصل کې داسې خبره وه چه هلته غربت وو صحابه کرامو با دی هغه دی اون کپړی اغوستی وی هغه دی وړیو نه چه جوړی کړی وی هغه ویښتانو نه هغه کپړی به اغوستی وی او مقصد دا دی چه مسجد نبوی هغه وړوکی وو تنګ وو او هغه باندی پورته چپرکی وو هسی معمولی نو په دی کی به چه جمعه په ورځ یو ورسره ځمه شو نو خامخا به دا وجودونه سره خولې شو، کارنده خلک وو، اوبه هلته دونه پراخې وې نه، نه دونه پراخي دور وو، نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم هغه بوی محسوس کړ، دوبه یو بل نه تنګېدل، په دې مجمع کې فرشتې حاضرې وي، نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بیا رادرومو جمعې ته نو تاسو غسل کوئ او تاسو چې کومې پاکیزه جامې وي هغه اغوندو او چا سره چې کومه خوشبويي هغه ټکو لګوو، نو دې کې نو ده ته هغه حال د واقعې د وجې نه هغه لین د دې حکم شو. فتوا نه ځکه داسې مقصد دا دی چې ورته بیان وکړي دارنګې قول د حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته وګوره چې هغه بیو منهی عنه چې تر څو پورې هغه د میوې صلاحیت پته نه وي لګېدلی تر هغه پورې دې بیه نه کوي نو ده ورته ویلې چې ګوره دا حکم به طور مشوره و چونکې هلته دا نزاعات و په ویښ دور کښې نو به طور مشوره بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې بیا تاسو نن ځکه خرڅ کړی کړو بیا به هغه چې چا میوې باغ ورنه کړی وه به مالک ته راغی چی هغه وایی چی حضور صلی الله علیه وسلم که چیرته د نن سبا مونږ زمانه اوس د دنه بعد چی د کوم ښځو کوم کارونه ایجاد کړی دی احداث چی کارونه یې کړی ده او سمې جامې اغوندی او سم زینت غوندی یې جوړ کړی نو حضور صلی الله علیه وسلم به د ښځو د جماعتونو نه څه وی منع کړی وی او مقصد لکه مقصد نساء د بنی اسرائیل چی منع کړی شوی وی نساء نو ایدو ته مقصد دا دی چی د دوی حکم هغه لین او د دوی شیونه څه کیدله هغه قوانين دي تشريع او د توشيع او د احکام الدين په دې معرفت کې دو اعلی درجې وو ومنه قول عمر رضي الله عنه لمن اراد ان يصل النافلة بالفريضة بهذا هلك من قبلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب مخکې تېر شوی بار بار وقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيان سبب الامر بغسل يوم الجمعة ما درته بیان وکړو وقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في صلاة حجاب دې اوسه بل چې کله ازواج ازواج مطهرات کې حضور صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین هغه چې کوم دي رضی الله تعالی عنهن هغه مقصد دا دی چې راغلې او حضور صلی الله علیه وسلم نه مطالبه کوله د نفقې کې زیاتوالي چې مخکې خو غربت و چې موږ اوربشې دا حال اوس نو حضور څونه فراخي راغله څونه فتوحات وشو که نه نو مونږ په نښه کښې لږ څه کول پکار دي زيادت کول پکار دي حضرت عمر فاروق صاحب ورته وفرمائيل چې که مقصد دا دې چې تاسو ته حضور صلی الله علیه وسلم طلاق درکړي کنه نو دلته به تاسو نه خدای پاک څو بي بيانې هم نصيب کړي چې تاسو يې په دې خبرې مجبوره کوئ چې اوس مونږ ته پکښې نفقه زيات کړي يا مطالبې ونه کړو نو هغه آيت بيا چکلې نازل شو او خدای پاک ورته وويل چې که تاسو دغسې کارونه کوئ کنه او تاسو ته حضور صلی الله علیه وسلم طلاق درکړي کنه نو بیا به مقصد دا دی چی الله تعالی دوی ته له دینه څه کړي ښې ده ته به له تاسو نه ښې ښځې ورکړي نوره او هغې نو دا هغه مو نو دا ده په څنګه دا علمیات او دا څنګه دا په هغه خدای پاک یو خداداد صلاحیت یو بصیرات چی حضور صلی الله علیه وسلم مخالفات صحبت د ایلې مقصد دا دی چی دا برکات هغه دی وجې نه دغه صفاتونه به دوی خپله مقصد دا دی چی کول په ذهن سره ذهن مستقیم طبع سلیم خدای پاک ورکړي نو دوی به دا څنګه معلومول دارنګه وقول زيد رضي الله عنه في البيوع المنهي عنها انه كان يصيب الثمار مراض قسام دمان دا خپل مرضو نامونه دي چي مراض قسام دمان ونو ته ورسيږي چين ځای پوه شي بي وخته تير شي په بل شي ورک تير شي دارنګه وقول عائشه رضي الله عنها لو ادرک النبي صلی الله عليه وسلم ما احدثه النساء د حضور صلی الله علیه وسلم دا خبره لیدلې ده چې د نن ښځو کومه خبره جوړه کړې ده په دا سمې جامې ګانې او سم ځانونه برابر کړي لمنعهن من المساجد کما منعت نساء بني اسرائیل واسرح طرقها ما بین فی نص الكتاب والسنه اوس لمیات په څه ده چې کوم لین په خپله باندې په حدیث یا په قرآن کې بیان شوی چې د دې حکم علت ها دا ده او د دې حکم علت دا ده او د دې حکم علت څه ده دا ده اصرح بیا دا ده واصرح طرقها ما بین فی نص الکتاب والسنة او اصرح د طرقو د دې بیا دا ده چې کوم بیان شوي دي په نص کتاب او سنت کې مثال ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ستاسو بارک په قصاص کې حیات پروت ده هر عقل خاوندانو په قصاص کې حیات پروت ده او قصاص کې لوی څه شی حیات دی ځکه چې ایغ دا یقیني چې ما به په مړۍ د په سر نو مقصد دا ده چې هغه به نه مړۍ هغه بچ شو او دی بچ شو ځنی عربو معاشره وه یکې بعد دیګرې به یو به یې نه مړ کړ بیا به بل بل بیا بل او دا یو سلسله به جاري وه لکه مونږ کله اوس هم د تاسو مونږ علاقو کې پښتنو هم اوس دا چې دا رواج وه خو ښه تر بري مونږ دلته لرې که نه مخکې به داسې و چې بیا به دا یو وار به دې روژه ماته کړه سترګې به دې پټې شوې که نه بس بیا به دې کور والو سره دا کیسې نه شوای کولای اوس یمله به دا کیسه چپ لاس وري شله نو بیا دې صحابه کرام هغه مقصد دا دی چې خامخا مزدور به و غریبان او مزدوریګانې به یې کړې وې ټوله ورځ به یې عمل کړی و وخت به و دسو دالې به یې کور والي ضرورت و نو دې کې مقصد دا ده چې مشکلاتو سره مخامخ شو او ځنو نه داسې کار وشو نو بیا دا آیت نازل شو علم الله انه او پته ولګي چې دې سهولت ته علت څه ده چې مقصد دا چې دونه هسې دا کار کېدو نو دې وجه نه مقصد دا چې دې کې فلسفه دا پرته وه چې خدای پاک سهولت څه راوسته بیا یا دې ته وګوره وقوله تعالی الان خفف الله عنکم وعلم ان فیکم ضعفا او که والعیاذ بالله یو کس پکې بیا مرتد شو نو تېره یو عظیم فساد د په مخکې مځکې باندې خبرې باندې پوه نه شو نو دا هغه د اخوت په بنا باندې د میراث هغه فلسفه هغه بیان شوه یا قوله تعالی ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری چې د یوې دوه ښځو ګواهي د یوه سړي برابر ده. دې ته ولې حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره ان الشیطان یبیت علی خیشومه چې څه دې استنشاق کوي ځکه چې شیطان دې ده په خیشوم کې څه تیره کړي څه تیره کړي مخکې دې ته ذکر کړې دا خبره ثم ما اشیر الیه او اومیه مثل قوله صلی الله علیه وسلم او بیا اول خو دا ده چې صراحت سره یو علت یو حکمت او یو سیر بیان شوی وي کنی بیا چې اشاره ورته شوې وي لکه تاسو لا عینینو نه ځان بچ کو چی ایله نه یو دا ده چی سړی دی په لارو کی مقصد ته قاضی ته کینی نو هر څه چی راځی خدای دی ورک کی ته وایی دا ځای دی دی ده خدای دی داسی کی یا چیرته دی خلقو سوری ځای ده سوری ځای ده چی هلته خلق کینی او ته هلته په قاضی ته کینی خدای دی ورک کی خدای دی داسی کی نو او مقصد ایله پته یی ولګیدله چی دا ولی ناروا دی ځکه چی په دی کی به بیا خلق په سړی باندی څه وایی لعنت وایی هغه ایماعن مونږ دا ورنه چیز معلوم کو بل بیا رادرونی حکوالوکل اسلام هغه ایمعان مونږ ورنه هغه د معلومو مصلحت او حکمت د دیر معلومو چه مقصد هغه چه کله سترګی پټی شی هغه نو هلته هغه استرخا د چا راشی مفاصلو راشی بیا خبری په خپل وس کی نه وی ثم ما ذکره الصحابی الفقی بیا چه صحابی فقی یو شیر بیان کړی بیا هغه ته ترجیح ده ثم تخریج المنات بوجه یرجع الی مقصد ظهر اعتباره او اعتبار نظیره فی نظیر المسئله بیا دیته ده خبره اسانه ده خو معذرت ته وليس في الامر جزاف او شريعت هغه څه کوم دي داسي امور بلا فايده نه دي فيجب ان يبحث عن المقادير لما عينت دون نظائرها مقادير نه مثال بحث وکړای شي چې دا ولي معين کړی ده دا مقدار نظائر ولي نه دي معين شوي وعن مخصصات العموم لما استثنيت لفصل او مخصصات چې يو عام ده هغه څه تخصيصات کړي نو دې کښې بيا سير پکار ده سترګې غرول پکښې پکار دي سوچ پکار ده